نو بیا بده د دې کلمې د لاندې ژوند تیری نو حرم الله علیه النار حرام بکی الله په دور نو ګور کچری د عملم نیک دیو پورا په شریعت روان دی نو ابتداءا په اور حرام دی دی سره جهنم لاړو زینا اللهم اجعلنا منهم او کدا سره چې تشه کلمه ویلې د ایمان وروړې خدا غې نه پس ګناهونه کوي او نیکا مال نه کوي نو دې کې شک نشتا چې همیشه اور په د حرام دی او کدا الله خوخ نشي او معافي ولو نکي نو دیو د خپل ګناهونو په مقدار جهنم ته ځي نو حرم الله علیه النار الله و اور حرام کی پد ابتداءا یا حرام بکی اور الله پد باندې همیشتن دواړو خیدون لو سوچ کوي رواه مسلمن دا حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړی رحمه الله